فصل استكنتا بكهف حجاج صخرة القلط موردي طهران عوار القزا فتراهما كمكحولة مزعورة الأم فرقدي احاطې ته وایي، استکنة احاطة. کهف په عربۍ کې غار ته وایي، کهف غار ته وایي. حجاج غاړو ته وایي او صخرة ګډ ته وایي. وعینان د دې دپاره سترګې دي، کالمأویتین په شان د شیشو. استکنته چې احاطه کړې ده د سترګو د شیشې او د سترګو بکهف حجاجه په هغه دواړو طرفونو د غار باندې دا سترګې داسې غټې غټې دي په شان ته د غار او لکه څنګه چې د غار طرفونو په دې غار احاطه کړې ده دسې د سترګو د وروځو په دې سترګو باندې احاطه کړې ده وعینان د دې د پاره سترګې دي کلمویتین په شان ته د شیشو استکنتا چې د دواړو احاطه کړې ده بکحپ حجاج په هغه دوه غارونو باندې د ورځو په دوه غارونو د ورځو ته به وې چې دا سترګې غارونه دي او د زګونو په احاطه کړې ده د قصد دې دا سترګې غټې غټې دي صخرت قلت موردي بکحپ حجاج صخرت په هغه دوو غارونو د هغه طرفونو د ګټه په دوو غارونو د طرفونو د ګټه قلته موردي او دا سترګې په شانتا د ډنډو کې د لختې دي دا سترګې په شانتا د ډنډو کې د لختې دي قلتون هغه قوتي ته وایي چې په پرخه کې قوتوي پرخه او په پرښه کې قطعه وي نو هغه ته قلتون وايي، قلتون، پرښه وي او په دې پرښه کې که ستاسو فکر يې قطعه وي نو باران شوی، باران، او د باران اوبه په هغه قطعه کې جوړې شوي نو هغې ته قلتون وايي، څه ته وايي؟ قلتون، پوه شوئ په خبره؟ ښه. وعینان، د دې دپاره سترګې دي، کالمئویتین، په شانته د شیشو، استکنتا، چې ږیره ارتړي، ارتلي، بکهف حجاج، په هغه دوو غارونو د هغه ګټ باندې، قلت، دا سترګې وله په شانته د ډنډوکي دي. موردي. او ام فرقد هغه حیوان چې بچی پسې ورپسې وي بچی پسې ورپسې وي کحل رانجو ته وایي مکحول هغه انسان ته وایي چې سترګې د رانجو په شانه توري هغه ته مکحول وایي نو هغه حیوان چې سترګې توري هغه ته مکحول وایي قضا ښه سړی د سترګې طحورانې عوار القضا غورځی ښه سړی د سترګې معنی دا ده چې سترګې غټې دي نو چې په سترګه کې ښه سړی څوک وارتای نو دا ښه سړی غورځی بلکل سترګې غټې دي نو چې ښه سړی په سترګه کې څوک وارتای نو بس ښه سړی غورځی فتراهما ته به اینې دا دواړه سترګې. که مکحولته مذعورة په شان ته د تورو سترګو د هغه يرولې شوې غوا په شان ته د تورو سترګو د يرولې شوې غوا ام پرقدې چې مور د بچي مور د بچي طحورانې غورځونکې ده عوارا قضا خسڼی لره د سترګو نه سترګی غټی دی سترګو کی خسڼه نه پاتی کیږی فتراهما ته به اینی دواړه سترګی کمکحولتی مزعورتی په شان ته د تورو سترګو د غوا یرولې شوی ام پرقدی چه مور د بچی. چه څنګه هغه غوا د ښکاری یرولي او منډه وی او شاته پسی بچی نو شاته راوګرځی او په دی غټو سترګو دی رښتنې غوږونه دي رښتنې غوږونه دي ښه سمع توجه سه غوږ دې کشار ته لسره په شپه کې غوږ دې کشار ته په شپه کې یعنی چې کش وشي پاڼه وخوځېږي نو دی وایي چې څه شته الله دې خیر کړي رښتنې غوږونه دي او رښتنې اورول اورېدلې دي غوږ دې کشار ته په وخت د شپه کې د هډسین خپین د وجې د هغه پټ اواز نه او له صوت منددی یا د هغه په زوره اواز نه له هډسین خپین د وجې د پاره د هغه پټ اواز او له صوت منددی یا د پاره د هغه اوچت اواز. چې ځانله شوي په حوم المقام کې ځانله شوي په حوم المقام کې څه معنی ده ګوره چيلۍ چې کله په يوه علاقه کې ځانله شي او رمه ترې لاړه شي نو لوړې ته خيژي او په لوړ ګټ باندې کي يې څملي دا يې فکر وي چې څه راپسې راختی نه شي او دويم دا که څه راخيژي زه به يې په ښکرو وهم نو لوړ ګټ کې څملي. او د ګړی مثال د زنانه دی دا چی ځان لین چرته کونج لمنډوی او لاندی د خوړګی کونج ته غلی شی ګی دلته هم اسانه چیل چی اوبه پی راوزی میستی وړی نیسی نو دا چیلی بیداری هر څه ته فکری نو معللتان تیز غوږونه دی غوږونه تعرف العتق فیهما ته به پیژنی کرواله په دی دواړو کی که سامعات شاتل څټکي ته وایي، څټکی پېژنئ؟ چې پخوا به دا سرکونه پخېدل، نو هغه مزدورانو به پرې ګټې ماتولې. هغه ته مردات وایي. په شانته د څټکي د ګټو، هغه څټکی چې ګټې پرې ماتوي. پۀ صفيح مصمدي، په هغه پلنه مضبوطه ګټه باندې، په هغه پلنو مضبوطو ګټو کې، په هغه پلنو. مضبوطو ګټو کې صفيح جمع د صفيحة ده، پلن، پلنو پلنو ګټو ته وايي او مصمد مضبوطې، نو هغه مضبوطې ګټې او په څټکي باندې ګټې ماتی د اړې د څټکي په شان کلک دی. واعلم مخروط من الانف مارن عتيق متى ترجم به الارض تزددي. ان پون پوزې ته وایي او مارین تندوړي ته وایي، تندوړی د پوزا سر دی کنه او مخروط سوري ته وایي، سوری، نو د اوښې په دې ځای کې سوری یا غه محارب کار تلی کنه نو سوری د تندوړی د پوزې، عتیقون کره ده، کره اوښه ده. متى ترجم به الارض ارض تزددی کله چې بی کئ. په دې پوزه باندې کله چې بي کوي په دې پوزه باندې نو تس ددې تيزيږي په مزل کې تيزيږي په مزل کې ګورئ دا د حيواناتو دغه خصوصا د اوښانو په اوښانو کې دا خوی دی چې ځمکه بي کی نو پته ورته لګي چې فاصله راته ډېره ده یا فاصله راته کمه ده دا د بی په وجه معلوموی نو چی زمکه بی کی پته او ته ولګی چی فاصله راته ډیره ده او دا لار به په ما والی کیږی نو بیا تیزه ځی او چی زمکه بی کی پته او ته ولګی چی فاصله کمه ده مړه او بیا او اسانه د ناوخته به ځو دا بعضی ګاړی په دمه ځي او شپې تاسې هم ځان رسو بل ځای ته بیا نه ځي نو په دمه ځي سورلو پروا نه لري خو ډریول په دمه ځي نو دا بیا په دمه ځي دا د اوښو دغه دی عتیق کره ده متا ترجم به الارض کله چې بې کې په دې پوزه ځمکه نو تزددي تیزیږي په مزل کې حیات الحیوان کې علامه دميري لیکي. حیواناتو کې بېل بېل خوی دا په اوښه کې خوی دی دا کونی چې دی کونی پېژنئ د مال پسې چنخلي دا پنځوس کیلومتره اته څلوېښت کیلومتره چې حیوان وروستی په ده باندې دلته بی راځي نو دا لارې ته راوځي چې حیوانات قافله را روانه ده خیره سه ډډو پسې بیا موږ نښلو نو دا یې داسې او داسې د هر شي ځان له یو لار ښودلې ده حیات الحیوان لیکي چې دا کومه زنانه چې حملي او حمل نږدې شي نو وایي چې د تینه شوده لږ راولوشي او دا قمله نه ده سپږه دا پکې وارتوي نو که دا ترې ووته ژوندی تی وته د شودو نه لږ شوده به یې کنه تی وته نو دا جینۍ پیدا کیږي دغه شودو کې رطوبت او نرمي حرارت نرم دي او که دا ټینګ و تی نه وتلی سب کې مړه شوه بس دا هلک پیدا کیږي دا د هغه خپل تخمینات یا به رښتیا به دروغ وي خبره ستاسو ګران اشعار خلاص شو اوس نورلام صاحب تقریر د یو شعر پکې ووایه وان شئت لم ترقل کله چې ووايي ملګری زما غږ راته وکړي ملګری الا ليتني ابديک منها وابتدي الا خبردار ليتني ابديک افسوس دی چې زه ستا نه پيديه شوی وی افسوس دی چې زه ستا نه پيديه شوی وی وابتدي او زه د هغه نه پيديه شوی وی ملګری مې ګيري او غږ راته وکړي چې زه ستا نه قرباني شم او زه د هغه او هغه زما نه قرباني کېږي، نو دقه وخت کې زه په دغه اوښه ځم، په دقسې اوښه او ځان ورته رسوم. وجاشت الیه النفس خوفا وخاله مصابا ولو امسا علی غیر مرصدی بس قصه خلاصه شوه ایست اسان دی وجاشت الیه النفس جوش شوی دې ملګري ته نفس خو پند د وجه د یری نه مرګری می ګیر دی نفس و ته جوش وای د یری نه وخاله مصابا ګمان کوي د هلاکت چې بس ګیر یم او مرم ګیر یم او مرم ولو امسا علی غیر مرصدی اگر کو دی ګرځېدلی په غیر انتظار باندې انتظار یې نه د مرګ فیصله یی لیکن زه په دقه سی خور ورسیږم او د مرګری مرسته وکم او بچ یی کم مصابا وخاله ګمان کوي مصابا د هلاک شوی چې بس زه مړ شوم ولو امسا علی غیر مرصد یو معنی دا ده اگر که زه ګرځېدلی نه یم په یو انتظارګاه اګر کو بیګا کړی مې نه په یوې انتظارګاه ما د هغه څه انتظار نه وي او زما فکر او سوچ نه وي، خو چې غږ وکړي بس زه په دغه اوښه ور رسم. باس اوس خپله نورې مسئلې کوي او خپله لوبه کوي.